الرحمن الرحيم معرفت د تجوید چې سره وي د تجوید په جنم نو پنځو خبرو کې تجوید بند دی او دا پنځه خبرې په حالت تجوید واجبن کې الشیخ اسامه یاسین حجازی صاحب ذکر کړی اوله خبره دا ده چې یو سړی وایي چې تجوید پیژنم او نقص هر یو حرف ته خپل صفات پوره ورکه نه به پکې کمې کې نه به زیاتې کې ترم هر حرف ته خپل حق ورکول د حرکت او د سکون او د تشدید حرکت به په حرف څنګه وي سکون به څنګه ادا کې تشدید سلورم معرفت د احکام ترکیبیو احکام ترکیبیه دي ته وای چې یو قاعده دوو کلمو سره تعلق ساتي مثلا نون ساکن ده نو هغه تعلق دی د مثلا یا سره من یؤمنو او چې دا دواړه من او یؤمنو یو ځای شي نو دینه ادغام جوړ شو دی ته وای حکم ترکیبی یا مثلا دا حرف به ډکول غواړي کور سره غټ حرف رالو که ډکول به نه غواړي احکام د مدود د نون ساکن درا دا ټول چې کوم دي احکام ترکیبیه دي پنځم ریاضه اللسان وتکرار الحروف د جبه مشق او حرف بار بار ادا کول حتی يصير ذلك عادتا چې بس دا د عادت وګرځي چې ته صحیح ادا کې دا نه چې سوچ او فکر ورته کې بیا صحیح ادا کې عادت دی وګرځي دو عادتا صحیح ادا کې حکه موږ لس منټه دغه ورکو چټي او تاسو 25 منټ کې نه وخت راځي او دورم د دوله سورزو ده دا خو موږ راته وایو چې لس منټه هغه کې نیمه غنټه هم تیر شي نو خو کافي جوټي نو کوشش کوي چې سبق چانه لاړ نشي دلته هر طالب د په دې نیت راځي چې دا سبق به زبل تا په کلی کې به دا خیم دا نه چې بس صرف څوک اوري کپويږي کنه پويږي لیکل کوي په لوبه پوي شي هیڅوک په اول ځل نه پوهیږي یا هیڅوک په ابتدا کې نه پوهیږي رستو په اجتهاد او په کوشش باندې پوه شي هاي دا پنځه خبرې شوې د پاره د معرفت د تجوید مونږ ویلو د تجوید تعریف هم او پیجندو دا ټولې خبرې په تعریف کې وي دویمه خبره د موضوع د تجوید موضوع پیژندل موضوع دې ته ویل کېږي په دې تجوید کې د کوم شي بحث کېږي د څه د پاره دا تجوید جوړ شوی علامه مرسفی رحمه الله په هدایت القاری کې ذکر کړی دوسل وختمه صفحه اول جلد وی موضوعه الكلمات القرآنية کلمات قرآنیه د تجوید د پاره موضوع ده تجوید څه د پاره جوړ شوی چې کلمات د قرآن سم وایو هغه تخپل صفات لازمه او عارضه ورکو بغیر د تکلف او تعسف نه دا د جمهور قول نه علامه محمد مکی نصر رحم الله ذکر کړی په خپل کتاب نهایت القول المفید کې دلته پروت دی پنځشتمه صفحه کې هغه ذکر کړی چې موضوع د تجوید څه شی دی او ای موضوع د تجوید قران دی وقال بعضهم والحديث چا دا ویلي چې موضوع د تجوید حدیث د دې الفاظم دي اوس په تجوید کې احادیث او الفاظ به په تجوید کې ویل شي کنه په دې کې اختلاف دی یو قول دا دی انه عمل غیر مشروع دا یو داسې عمل دی چې د شریعت عمل نه چې تجوید الفاظ ته په احادیثو کې بیا تجوید کې معنا د تجوید لفظ وي او ته پاغي کې غني او مدونه قال قال رسول الله صلى الله او د پوره د احکاماتو د تجوید خیال پکې ساتي دا عمل غیر مشروع دی او په خبره ځان پوي کوي کم دې کې چې مونږ وایو په دې کې تجوید نشته دا معنا نه ده چې ګنې الفاظ خیر د غلط وایا معنا دا ده چې د تجوید پوره احکامات پکې نشته هي تاسو په پښتو کې تجوید شته نشته اوس که په پښتو کې یو لفظ تا غلط یا به غلطي ثابتږي کنه چې غلطي ثابتږي نو بیا تجوید پکې ولې نشته لکه مثلا تاسو ورس کاپی مخې لپاره ده او ته دا کاپی چې کوم ده بل نوم ورته دا کاپی ده د پانه دې څه جوړه کا با څوک بدل له تصحیح کوي کنه چې دا کاپی نه ده کاپی ده کاپی ولې کتاله چاوه چې تجوید نشته پای کې ول زراعت سم کو یو هر لفظ صحیح استعمالول دی هر حرف د تجوید سره تعلق نشته دا خو زمونږه کمې ده چې مونږ په قران کریم کې د قاف نه کاف جوړ کو د قاف نه کاف جوړول په پښتو کې غلط دي پښتو کې تاسو تر لوي کاکا کو سره چاوي چې قاقا خاندې کنه خو ټول خاندې ولې خاندې د کاف نه مو جوړ کو قاف دا قران کې چې وای یا په حدیثو کې چې وای چې کاله کاله رسول الله اي کې ولنه خان دی د هغه باندې موږ نه پوهیږو کم ځای کې چې موږ وایو تجوید نشته دا معنا نه ده چې غلط وایا دا خبره یادو ساتي الف نه یا پوری حروف الف با تا ثا تر یا پوری دا صحیح ادا کول د دې تجوید سره تعلق نشته دا په پښتو کې ځما ده کې کم علماء چې تجوید ته مستحب ویلي لکه ایسر البیان فی تجوید القرآن والا ابا رستو حکم کې ذکر کو چې تجوید حکم سره کم چې چا ورته مستحب ویلي ایم دا خبره ذکر کړي چې غره مستحب غ تجوید ته کوم چې مدونه او غنې دي آیا دا پکار دي کنه دي پکار په احادیثو کې تجوید نشته مدونه او غنې نشته حروف هر حرف د خپل مخرج نه ادا کول حدیث خو در کنار پښتو کې بم سم ادا کې هغه زمونږه کمې دي چې مونږه غلط وایو عربي نو اختلاف د پکې یو قول دا دی انه عمل غیر مشروع تجوید په احادیثو کې نشته دا قول د ابن عثیمین دی الشیخ بکر ابو زید رحمه الله دلیل دلیل ورسره ته دی وهذا الامر محدث دا نوې کار دی والاصل في المحدثات المتعلقه بالعبادات انها من البدع کم نوی سیزونه چې د عبادت سره تعلق ساتي نو دا بدعت وي نو دا بدعت ده دویم دا د تجوید په لستو سره وهم پیدا کیږي ایهام پیدا کیږي چې دا قران دی او اصل خبره دا ده صيانه کتاب الله عن الاختلاط بغيره اې د قران نه علاوه بل یو کتاب په داسې आवाज نه وي چې خلک کوی دا قران دی ابن عثيمين نه تپوش شوی وی هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن آیا قران نه علاوه بل ځکه مونږ تجوید استعمال کو نو ورته وی جواب ورکو وی بعض متأخرین د الله د دې قول بارک وی الله په سوره ال عمران آیت ات او یایم کې ذکر کړی وای بعض علما او متأخرین ویلي دې کې دام شامل دي چې یو سړی د قران نه علاوه او بل عبارت د قران په انداز لولي نو فلا يجوز ذلك لا سيما عند العامه خصوصا عوام له عوام له موږ یو استاد وای شرع جامع مې وک یو کتاب مې وی او می سره را ترنه ته چې پیریډ ختم شو استاد غره خپارتي دی وی ښا هغه غریب پښتو لا پارسي څه کوي چې پوي دو پینا نو که عوامو په مخ کې دی आवाज خو کو نه وي ډېر خپل قران یې وي د دې وجنه په احادیثو کې تجوید نشته په دې معنا چې دا غنې دا مدونه په دې مقدار او په دې ترتیب دا نشته باقي د حروف خبره ما وکړه ثمره د تجوید نو ثمره د تجوید دا ده فائدہ د تجوید صون اللسان عن اللحن في لفظ القرآن الكريم جب محفوظ ساتل دي د الله د کتاب نه په غلطۍ کولو کې هدایت القاری والا وای څوک چې وای په احادیثو کې تجوید شته نو هغه وای صون اللسان عن اللحن في القرآن الكريم وكذلك الحديث الشريف خدا قول صحیح نه دی بعضی ذکر کړي چې ثمره د تجوید څه ده حسن الاداء وجوده التلاوه خایسته ادایګي د قران او مضبوط تلاوت وحصول سعادت الدارين او د دواړو جهانونو سعادت او کامیابی بل خبره فضیلت د علم تجوید نو د دې فضیلت دا ده چې دا د افضل علوم نه ده ځکه د دې تعلق د الله د کتاب سره ده هدایت القاری کی او ایسر البیان کې دا ذکر کړي چې هو من افضل العلوم ځکه چې د دې تعلق د الله د کلام سره ده د دیو جن علامه جزری صاحب ذکر کړي مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات افصح لغت قران کریم اے قران کریم په فصیح جبه کې نازل شوی کنه او داتې چې په کومه طریقه وی دا فصیح شو د قران بلاغت او د فصاحت په اعتبار د لفظ سره د ټول ګډوډ کو فضیلت دام ده حدیث کې راځي انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي دا الله پیغمبر فرمایي دا الله سره خاص خلق د الله اهل دی صحابه فرمایله دا الله پیغمبر دا سوق دي قال هم اهل القران واهل الله وخاصته دا اهل القران دا الله خاص اهل دی او د الله خاص کسان دي دا ابن ماجه ذکر کړي امام الباني ورته صحیح ویل حدیث ته په الرعایه کې علامه ابو محمد مکی صاحب ذکر کړي ولټولو کې لوی هغه شی چې د مؤمن په ځل کې راځي هغه دا خبره ده چې د الله کلام د دا قران ټولو کې لوی شی چې مؤمن محسوسي په دې زړه کې فاعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق كلام كلام من ليس كمثله شيء او دا خو تاسو بار بار د علماو نه اوري په فضیلت د قران کې سال ابن معاذ رضی الله عنه د خپل والد نه روایت نقل کړي چې دا الله پیغمبر وایي چې قران کریم لستو په دې عمل کو د د مور او پلار ته په پرز د قیامت تاج واچول شي چې دا غیر رڼا به خایستوي د رڼا د نورنا حدیث د ابو داود دی اے چې مور او پلار ته د هغه انواراتو کالی او زیورات او تاجونه ورپسر کی نو دا خو د پلار بدله دا او د مور فما ظنکم بالنجل عند جزائه څه خیال او ګمان د تاسو چې بچی له الله سمره بدله ورکي اولئک اهل الله والصفوه الملا دا د قران خادمان دا الله والا خلق دی پاک خلق دی او دای صفاتونه ذکر کړي اولو البر والاحسان والصبر والتقى او القران دای په دې صفاتو باندې خایسته کړی دي بل خبره نسبت د علم تجوید د نور علوم سره دي کې دوه خبرې دي یو نسبت د علم د نور علوم سره د دې علم د علم تجوید نسبت د نور علوم سره سره او بل نسبت معنا دا د چاته منسوب کیږي دا تجوید نو د نور علوم سره خو نسبت د تباین ده منطق تاسو وايي تلور نسبتونه ونسبة الأشياء للأشياء تباين ونسبة استواء ثم عموم وخصوص مطلق سلور نسبتونه دي تباين دي ته ویل کیږي چې د تجوید علم او په نور علوم کې ډېر لوی فرق دی جداواله دی نور علوم بغیر د استاد نه مزد کیږي خو تجوید بغیر د استاد نه نه زده کیږي لکه نحو د راواغستا او باغی کې دیو قتل چې کل فاعل مرفوع ضرب فعل له زیدون فاعل دی زیدون مرفوع دی ځکه چې کل فاعل مرفوع نو ته په پوي شو چې خچر ته فاعل نو به مرفوع او په تجوید کې درته وی دلته اخفاء وکا دلته اظهار وکا دلته ادغام وکا اختلاس مکوا غنه وکا دا ټول خبرې بغیر د استاد نه نه ځکه نو نور علوم سره نسبت د تباین دی دغه خبره الامی ينسب دا چاته منسوب کیږي تجوید نو ګوره من حيث التطبيق تا طا تا طا تطبيق تطبیق دې ته ویل کېږي یو شی کول لکه تا ته څوک چې لکه دوه رکعاته موز به د سحر کې اول رکعات کې بداسې او درېږي رکوع بداسې کې سجده او بیا درته وي شابه اوسې تطبیق کا معنا اوسې وکا نو د دې حیثیت نه چې دا تجوید سره قران ویل چاته منسوب کیږي د الله پیغمبر ته چې د الله پیغمبر به من حیث التطبیق قران په تجوید سره لوستو او من حيث القواعد چې چا د دې قواعد تیار کړي نو هغه هغه خلق دي چې چا د دې علم تجوید قواعد تیار کړي ته منسوب کیږي او هغه روز تر روان دي په واضعینو کې بل خبره په تجوید کې دا چا جوړ کړي تجوید واضع بعض قوی د دې واضع الله دی ځکه چې دا صفت د کلام الله دی الله دغه شان قران په تجوید سره نازل کړي نو جن علامه جزری زه وای کنه بیا علما کرامو ذکر کړی نورو چې واضع د تجوید یو من ناحیه العلميه او بل من ناحیه القواعد دا من ناحیه العمليه یو تجوید دی هغه ته ویل کېږي تجوید نظری علمی نمونه زده کوي غوا سره نظری یو د تجوید نظری هغه ته علمی موي او دویم د تجوید تطبیقی هغه ته عملی موي نو تجوید نظری چې هغه ته علمی موي دا علماو د دې قواعد تیار کړی لکه رستو وایو او تجوید تطبیقی عملی چې قران په تجوید سره تطبیق کوي او وایي بغیر د دې نه چې قاعده درته ذکر کړي دا چا کارو دا الله د پیغمبر دا الله پیغمبر به قران څنګه لوستو په تجوید سره به لوستو او هر چې قواعد چې نظری او عملی دي دا نظری او علمی دي نو دا قواعد رست علماء تیار کړي سو کوئی خلیل ابن احمد الفراهیدی تیار کړي خلیل ابن احمد الفراهیدی استاد د سیبه سو کوئی ابو الاسود الدؤلی سوکو ابو عبید قاسم ابن سلام اسوکو حضرت علی رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ابو الاسود علی تو فرمایل چې تاسو اجماعي قواعد تیار کړئ او غیر اجماعي تیار کړئ تفصیل بیا رست علما وکړي لکه خلیل صاحب سیبوی صاحب قطرب صاحب فرا صاحب بل خبر الاستمداد په دې تجوید کې د کوم کوم علومنا مدد اغستل شوی دی نو دا خبره د دوو علوم سره تعلق ساتي علم القراءات او علم العربيه د دې دوو علومو نه علم تجوید مباحث راوتی او دا غینه پس د دې نومي خودل شوی دی هله چې کتابونه نو لیکل شوی ته مخامخ ما تناست سبق وې زه درته تصحیح کوم ابتدا کې دغه طریقه و د تجوید پیغمبر به صحابه او توي صحابه او نور خلق توي او خبره د تجوید روانه او قران صحیح لوستل کېدو رست بیا چې عجم ای عجم ایمان راوړو اسلام کې داخل شول نو به په خپل جبه کې قران وي نو علما او قواعد تیار کړي چې اوس دی الله خیر وکړي اوس عجم راګټ شوی د دې څه غمو کوي نو یو ته قواعد جوړ کړي اول کتاب چې مونږ تر رسیدلې په قواعد د لغت د عربی کې هغه کتاب د سیبوی د چینو مې د الکتاب تاسو په نحو کې وایي چې مطلقاً کتاب ذکر چې مراد به کتاب د سیبوي په دې کتاب کې د مخارج او د صفاتو ا د ظواهر صوتیه او خو پورا بحث ته ظواهر صوتیه اواز څنګه جوړیږي په کومه طریقه تاسو صفاتو کې راځي دا ټول کتاب د مخارج سره تعلق ساتي بیا یو جامع کتاب لیکل شو په قراءات قرآنیو کې د ابو عبید القاسم ابن سلام خو په دې کتاب کې د تجوید باره کې څه خبره نشته خو یو بل عالم کتاب لیکلی کتاب السبع فی القراءات د ابن مجاهد څخه کتاب دی کتاب السبع فی القراءات پاغي کې بعض مسائل د تجوید ته لګلګ اشاره وا لیکن ا فرمای د تجوید باره کې وای اللحن فی القرآن لحنان جلی و خفی ګور د لحن ذکر کړي قرآن کې غلطی ده یو غټه ده بل وړه ده بیا غ ذکر کړي وی والخفي ترك اعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه لفظ د تجوید په کې استعمال کو من تجويد لفظه دا چا استعمال کو ابن مجاهد سے په کتاب السبع في القراءات کې بیا په سلورمه صدۍ کې د علم بنیاد کې خوده شو سلورمه صدۍ کې ابو مزاحم موسی ابن عبید الله الخاقانی رحمه الله دا د سلورم صدی عالم دی 335 کې وفات شوه د قصیده ولیکله الرائیه په اخر کې برارات لا پرابه ختمه ده نو الرائیه قصیده ولیکله 51 بیاتو پکې چې په تجوید کې لیکل شوی د زما د علم مطابق او د دې کتاب شرح کړی دا ابو عمر دانی سے د دې کتاب کل شرح کړی دا حقانی سے د منظومه او په ام القرا په مکه مکرمه کې چې کومه جامعه ده پاغي کې رساله علمیه کې د دې پوره تحقیق هم شوی د دې منظومه د خاقانی سره خبره تجوید تراولو چې تجوید څنګه وجود ترالو ابن جنی سے کتاب لے سر صناعت الاعراب سر صناعت الاعراب دا خبرې لګي ګرانې دي خو سوچ ورته کوي په تجوید کې چې ګران سبق یا بس تاسو ته هم چې ګران دي دا خبره صرف د دې راولم چې دا نن اول تجوید د نحو او د صرف نه جدا شو طالب نحو په شوق وای طالب صرف په شوق وای مقاماتم په شوق وای هغه مقامات نه د موازنو والا ما هغه کوم کتاب چې دی مقامی چې دی په مقامات صفه دي کې عشرم دي ها سبا مولکه ورلوي سبا مولکه بس سبا مولکه ځان لره او مقامات ځان لره ابو زید څه چې پکې لګیای دا ګوره تجوید دا ټول یو علم اوس به تاسو ته اندازه ولګي موږ ته تجوید لري کو رانور علوم بس اوسم لګیا دي خلک وي ابن جنی په کتاب سیر صنعت الاعراب کې لیکلي احوال د حروف مفردو د مخارجو د صفاتو بیان پکې کړي حالانکه دا څه کتاب دی د لغت کتاب دی بیا په علماو د قراءت کې په سلورمې صدۍ کې د سلورمې صدۍ په آخر کې یو عالم یو رساله ولیکله په لحن جلی او په لحن خفي باندې دغه رسالي بنیاد د تجوید کې هو او د تجوید غارکان مضبوط کل التنبیه علی اللحن الجلی واللحن الخفی دا ابو الحسن سید کتابو سره د دې چې په دې کتاب کې د تجوید لفظ هم نه ذکر کړي دا یې نه دی ویل چې التجوید صرف په مقدمه کې ویلي نو ګوره په تجوید کې مختلف قسمه کتابونه ابتداءا لیکل شوی خو یوم کامل نه پورا کامل کتاب چې موږ ته تجوید را رسیدلې ده نو دا غینوم د الرعایا فی تجوید القرآن الکریم الرعایا لتجوید القراءه وتحقیق لفظ التلاوه دا دا علامه احمد مکی ابن ابي طالب القيسي کتاب دی الرعايه په نوم باندې دارنګ کتاب د امام دانی دی التحدید فی الاتقان والتجوید دای دواړو چې کتاب ولیکلو بالکل دغه شان طریقې ولا کسنګ چې د ابن جنی چې تفسیر او صنعت الاعراب کې طریقه وا بس لګ لګ زیادت پکې صرف وکړو اے هغه د لغت کتاب د سیر صنعت العراق او الرعایا او التحدید دا د تجوید کتابونه دي خو په طرز د چاو لیکل د لغت د کتابونو دینه معلومه شوه چې په مند علم تجوید او په مند علم عربیت کې ربط شته ځکه علماو د تجوید اعتماد کړي په خبرو د علماو د عربیت باندې لکه مکی سے او امام دانی سے دواړو اعتماد پچا کړي په مخارج او په صفاتو کې په سیر صنعت الاعراب باندې بیا چې کله علماو د تجوید کتابونه ولیکل نو لغات علما نحویان رو لګیدل او د تجوید خبره راغله تاسو کې تفسیر وکړو تفسیر د ابو حیان ته بحر محیط نغه پکې د قاریانو خبرې نقل کړي ابو حیان صاحب نحوی دی خبرې د چا نقل کړي د قراو قاریانو نقل نحویانو نو کو نحویان رولګي دل د قاریانو نه نقل وکړو مونږه نحو هم وایو صرف هم وایو تجوید په کې څوک پیژنیم نه د دې وجه نه کم طالب چې نحو وي او تجوید نه پیژني د نیمه نحو ده کم طالب چې صرف وي او تجوید نه پیژني د نیم صرف دي د پوره تجوید د پوره نحو صرف هم نه دی ویلي دا و بکای خو سوال نه پیدا کیږي چې په نحو دې پوره پوي شي چې ترسو دې پسنه دې پوي په تجوید باندې نه دې پوي او په اصول د قراءات نه دې پوي خلاصه د خبره دا شو چې په اصل کې تجوید تطبیقا او عملا دارا نقل شوی د الله د پیغمبر د قراءت نه او د صحابه او د تابعین نه دا استمداد عملی دی او هر چې استمداد علمی دی نو دا د لغت د کتابونو نه راغستل شوی لکه خلیل ابن احمد کتاب العین په لغت کې لیکل په ترتیب د مخارج د حروف امام سیبوی او فرع ابن کیسان دارنګ نور علما د متقدمین او متأخرین لکه ابن مالک اندلسی نو تجوید دې راغستل شوی نوم د تجوید نوم یې سره الاسم نمونه د دې ډېر دي خو مشهور پکې تجوید دی نور هم شته چا به ورته علم اداء القرآني وي چا به ورته فن الادا وي چا علم الادا علم القراءه فن القراءه علم تلاوه القرآن الكريم علم التلقين علم الترتيل فن الترتيل حسن الاداء هو اسم مشهور څه شی دی التجوید اوس مشهور نوم دا دی تجوید نو تن تدوین په سلورمه صدۍ کې شوی نوم ورته په سلورمه صدۍ کې کې خدای شو التجوید حکم د تجوید سره واجب ده که جائز ده که حرام ده نو اصل کې تجوید په دوه قسمه ده یو د تجوید علمی نظری علمی نظری خو مو پیژندو کنه نظری معنا ده علمی او بل د تجوید عملی تطبیقی تجوید څو قسمه شو دوا او بیا د خلکو دوه ډلې دي یو د عام خلکو ډله د عوام او بل خاص خلک دي لکه علما هه علما اوس موږ په خاص خلکو کې راولو چې عالم قران غلط وایي نو د امام ابن الجزري قول ولا خبن توب د صحیح نه ورته چې ځان کېږي بیا نوز بسکه عوام دا عام خلق دی ایو خاص خلق دی نو وی تجوید علمی او نظری دا د پاره د عوامو مندوب او مستحب دی علمی پیژنې او چې تاسو لیکل کوئ دا علمی د تاسو زده کوئ عملی ملانه ده شروع کړي چې زه تاسو هم قاف وایا تلاوت وکړو برست شروع کوم د عوامو د پاره دا مستحبه طریقه ده چې د داو پیجنې چې غنه څه ته وای ادغام څه ته وای اخفاء څه ته وای اظهار څه ته وای اقلاب څه ته وای او هر چې خاص خلق دي چې هغه علما دي قرا دي نو دا غي د پاره واجب او فرض عین ده نو چې یو عالم قران غلط وای فرض عین او واجب شی پریخه ده په هر کلی کې د دې تعلیم خلکو ته ورکول ضروری دي او که په یو کلی کې یو قاری نشته چې چاته قران سم کی ټول غلط قران وای که عوام دي که خواص دي نو د سورته توبه آیت د یوسل دویشتم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الله وی یو ډله پکار ده چې خلکو ته د دین په اور نصیب کی او د تجوید دا علم تفقه په دین ده کنه ده په دین کې په هدا کنه ده که څوک کوئی د دین نه بار ده چې تجوید د دین نه بار کونه هو قران د اعتبار کونه هو نو چې دا په دین کې د تفقه په دین دی نو ټول کری والا ګناهګار دي چې دومره پکې څوک نشته چې شرط ورته لفظ سم کی نو دا تاسو طالبانو په هر کلی باندې لازم دي چې تاسو عوام او خواص ته د شوق روچت کوي خصوصا خواص باندې فرض عین دي په خواص څه دي مولا لوا ته خو دې بيخي نه خلاصيږي پتا خو فرض عین دی او کته وی چې زه امیم نو بیا به مسلم نه مخ کېږي چې امی سره شنو حدیث کې راځي امامت دي سوکو کې افضل پتا سو کې نو د عالم نه قومي افضل نه دی اکه ځان ته عالم وي نو در باندې فرض او واجب دی ولې نه زده کې دوا غلطیان کیږي علما کرام یو خو تجوید زکینا دویم د تجوید رد کوي نو خلق بس تجوید زکی تاسو به الله ما تاسو تمخ کې بار دي ملکونه ته الله تاسو اجو عمرې له بوزي کار لنا تاسو له بیا پته ولګي چې څومره اهمیت د الفاظو د قران موږ عجم یو غنه عجم په خپل پښتو کې په غلطۍ پويږي کله چې پنجاب نه زړه راځي پښتو وای کنه نو موږ هغه په غلطۍ خو پويګو او خان دوم ور پورې خو که په عربیت کې څو غلط یو خان دې ځکه چې موږ پته نه لګی نو هغه موږ یو مرګ وای وای چې پنجاب نه کثر غلو هغه به موږ پورې ځکه خاندل چې موږ اردو نه راځي که نه نو داسې عربیت ته قرآن هم نو حکم دا ده چې واجب ده په هر کس باندې چې هغه قران کریم لولي علامه مرصفی صاحب ذکر کړی په هدایت القاری کې حکم الشارع فيه هو الوجوب العيني على كل مكلف على كل مكلف من مسلم ومسلمة يحفظان القرآن كله او بعضه ولو سوره واحده لثبوت ذلك بالكتاب والسنه واجماع الامه هدايه القاري کې مرصفي سه په 300 صفحه کې ذکر کړی حکم دا ده چې تجوید واجب ده په هر یو مکلف کې سړی ده کې خزا ده چې قران یاد یا بعض قران یا یو سورۃ لنه وای خو تجوید سره به وای خبره ټوله دینه موانه د ګوره تاسو ټول الحمدلله ډیر بدر کې قاریانی او جمعهتون وي او مدرسې به چلوي د دې یو غلطي زاله چوش ډیره فائدہ به وشي کیسه ټول سر وانا کړی وای احفظ ثم جود موږ استادانو وای وای کیسه ټول ډیر وانا کړی چې طالب لوي اول یاد کا قران بیا به ټیک نو چې تا په طالب په اته کال کې په زکو غلط اته کال کې او بیا مال لس ورځې لرا لګي په سوره فائدو کې اته کال دې په غلط ویلې یو یو ټکه دې په 1500 پیری ویلې غلط ابتداء نه در سره طالب رالو نورانی قاعده تدریب الفقر لشوروکا دا دی ورله شروع کو چې طالب مونږ سره ګوره چې هر قسمه طالب راشي کدا غاز مان سره قر لګي هم بقاعده وي بلکې د کتابونو طالب باندې مونږ قاعده لازم کړي ځکه کتابونه چې وتړی وي نو لدا کتابونه د قران د پاره نه وایي څه هغه زمونږ د مدرسو کمزوري ده چې په مدرسو کې تو کالو کې سره یو پیریډ د دې نشته چې قران تصحیح پکې وشي اتو کالو کې په مدرسه کې طالب پټکې وای خو ما ته دې سوکو چې په یو مدرسه کې یو پیریډ د دې تفسیر تلاوت پکې وشي نحو اشتا سرشتا منطق هم شته چې کفریات دي ټول الہیات او ټول کفریات دي په منطق کې هم شته خو څه نشته د قران د تصحیح پیریډ نشته نو تاسو دا چې مکوې شاګردانو تاول قاعده وایي چې کله حروف ټیک شول اخر نه یو یو صورت شروع کوي شروع کوي رور رور او په دې طریقه په تجوید ورله سبق خي هغه چې کله قران ختمي ان شاء الله دا هغه به ډېر خبره به ټیک شي دا ورته به ضرورت نه قران به صحیح وي بلکې یو سړی قران یاد نکو دا څه زمره غټه خبره نه ده چې قران یاد نکو قران یادول فرض دي واجب دي بس یو خطرې کړه سنت طریقه چې سړی قران یاد کړي په حدیثو کې ډېر فضایل راغلي او صحیح ویلي فرض دي که مستحب دي نو مونږه فرض طریقه ده او په مستحباتو پسې شي یادې مې یادو په طالب ما سره اکثر د طالب راش مې مې یادو ټیکې کا بیا یاد کا اول سم قران وای بیا یادو کنه که تاسو سره سل ماشومان دي ټول قران یاد نکو خو ټول صحیح وای دا صحیح طریقه ده اګه سول په سولا بعضی قاری په کوی د پنځل سپاری اورم طالب نه دلته به موږ سره دوریانو ایو په کوی ما قاری ته لږه د لس سپاری مورولي او په افته کې به مال پاو ورولو او زه خپل ځان له مریانم چې ما څنګه ورولي نو کوم دغه شان دی ورولي کنه چې او دوه ته لګیاوي منډې څه پتا باندې لازمي نه دي د الله طرف نه چې ته خامخا په زورګونو کسانو له سبق کې غلط بخې دوه لوخه صحیح ورته وایي ته بیا د خپل علم او داغي اجر او ثواب او داغي رونق وګوره دارنګ دکتور طارق پایسر البیان کې ذکر کړی وي د علماو اختلاف د په حکم د تجوید کې بیا غوي چې تجوید اے د علماء اختلاف دی په حکم د تجوید کې حکم تجوید مدر له وختي وي غنی او مدونه دی وای وای د د ایثار البیان والا رائے دا ده چې تجوید مستحب دی دی وای تجوید مستحب دی خو بیا هم د کوم خبره کوي د تجوید ته مستحب لري ډېر پانه پیډه کې کړي دلایل ذکر کړي بیا دې سوې وي التجوید بمعنى عدم الاخلال بالاعراب یا هغه تجوید چې پاغي سره ته د الفاظو ادایګي صحیح کې فهذا لا خلاف بین العلماء فی وجوبه په دې کې د اچا اختلاف نشته چې دا واجب دي خو مع القدره چې چا وسو طاقت به هر حال تجوید الفاظ صحیح ادا کول فتح کسره ضمه سم ویل الف لیا پوری حروف سم ویل دې کې د هیڅ اختلاف نشته اختلاف په دې نور قواعد د تجوید کې چې ته صفات عارضه وای مثلا د تقریبا یو لس صفحو کې دا خبره ذکر کړې خو عام تجوید چې مونږ کوم ذکر کو او واجب دی بیا ګوره دا کتاب د ما سره هل التجوید واجبون د ډېر دلایل ذکر کړي په دې خبره چې تجوید واجب ده کنه دی واجب نو په دې خبره دلایل ذکر کړي چې آو تجوید واجب ده تقریبا د څه پنځیش دلایل ذکر کړي زه خو پنځیش واره نشم ویلې که څوک کوی چې کتاب ګورم یا ته لیکل کوم نو دا کتاب شته د علما او اقوال ذکر کړي د قران د آیاتونو نه استنباط کړي وګوره د ورتل القرآن ترتیلا بارکه وي وی قران کریم کې الله فرمایي ورتل القرآن ترتیلا ابن جرير د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل کړي نورم ډېر دلایل د سنت د الله د پیغمبرنا په وجوب د تجوید امام تبرانی په معجم الکبیر کې ذکر کړی او ابن الجزرین د حدیث ته صحیح ویلي او امام البانیم په سلسله الصحیحه کې دا حدیث ذکر کړي ابن مسعود رضی الله عنه یو سړی ته قران خولو آی ورته معاف نکا ابن مسعود هغه صحابي دی چې دا الله رسول فرمایلی چې څوک وای چې زه قران ولولم په داسې طریقه چې څنګه نازل شوی دی ابن مسعود رضی الله عنه دی واوري او سره د دینه چې په دې مت کولو سره اثرم نه پریوزي په معنا کې آی مرته معاف نکو دغه قراءت چې ده زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمای سنت متبعه یاخذه الاخر من عن الاول قراءت سنت ته یو به د بل نه اخلي دا چې د ځانه به جوړای دیو جن نسائی کې حدیث راځي ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي دا الله د پیغمبر قراءت څنګه قراءه مفسره حرفا حرفا دا الله د پیغمبر قراءت به تفسیر کولو دا غي تلاوت به تا ته دا غي معنا در کوله دا اکثر طالبانو ته یو قراءت عادی ده او بل قراءت تصویری ده قراءت عادی دي ته ویل کی چې په سامع باندې اثر نه غرزولو او ریدون کې وده ده ته ته تلاوت کې هم به د تجوید موافقی خو عادی به مثلا نو قران یو آیت تاول معنا دې ته وایي قراءت تفسیری نو ام سلمہ رضی الله عنها د قول مقصد دا ده چې قراءه مفسره حرفا حرفا قراءت دا څوک چې استاد قراءت معنا ورکی ډیرو کافر قران اوریدل دی او ایمان وروړي په معنا نه پوهیدل خود هغه الفاظ دومره hebat او جلال او عظمت دا غي د زړونو کې ورکو شو چې بس دا غي د خلینا بداحتن د اسلام کلمات وته نن مون قران غلط وایو په مسلمان بوج کیږي نو کافر به سو واوري په ایمان واته چې تراو کې کم تلاوت کې کدی بسور مسلمان کې اکه دا اسلام نه دی په سور وېستل نو تلاوت د قران کریم او خیای کنه کافر او ته د غیر مذهب او ته بی دین او ته د خپل قران اعجاز لفظي ورته خیای کنه نر دي شي یو سړی چې هغه کافر ته راشه تاسو یو کتاب بیانوم تخپل سندره وایي زه کتاب بیانوم چې ستاسو سندري بلو یې سری کزما د کتاب نو کدا تا ورته په خپل جبه کې شروع کو کې چې داغه سندره به خای ځکه ته خو غلط وې کنه اي چې هغه خپل غانه بجانه وي سمره ورله روستو مخکې کې صورت ترتیب جوړ کړي انګريز چې انګريزي وي موږ ته ټول پسخيو کنه پسخيو هرې ژبې ته پسخېږو یو د قران الفاظ دي چې پروا مو نشته تاسو خو راغلي نو تاسو به خلکو لپاره څه ګرځي مقتداګان بغرځي یو دا خبره به خلکو ته رسوي چې د الله د کتاب د الفاظو ډېر لوی شان دی دارنګ امام احمد دې ذکر کړ تاسو مخ کې واورېدو والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة ماهر د قران به د دومره مقرب فرشتو سره او دا کتاب د ما سره د نهايه القول المفيد ده في في علم تجويد القرآن المجيد د ذکر کړي وای فقد اجتمعت الامه المعصومه من الخطا على وجوب التجويد ټول امت اتفاق د چې تجوید واجب ده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا تر دې زمانه پورې ولم يختلف فيه عن احد منهم چم پکې اختلاف نه دی کړي وهذا من اقوى الحجج دا وی قوي د دلایل نه ده او بیا د شیخ ابو العز اشعاری ذکر کړي د تجوید د قران داسې فرض دی لکه مونږ چې فرض دی کم ذات چې درته وای مونږ کا هغه درته دا مو چې ورته د قران ترتیلا ورته د قران ترتیلا کې امر د څه د پاره دی استحباب د پاره دا واقعي مصلا کې بم د استحباب د پاره شي وج بیا غوږ د اشعار ذکر کړی 21 صفحه دا څو کې بیا لیکینو دین دی ولیکي قیاس هم دا وای چې تجوید څه شی دی واجب دی دارنګ د دلایل د وجوب د تجوید نه هغه اسانی دي متواتر دي چې هغه مونږ ته قراءات عشرو کې را رسیدلې دي د مشایخونو د الله د پیغمبر پورې سلسله پکې رسیدلې دا کلمه به مرفوع وي دا به منصوب وي دا به مجرور وي اوس که څوک دا سوال کوي دا سوال به پتا سم کوي چې کوم حدیث کې راغلي چې غنه وکا حدیث وخایا او کوم حدیث کې راغلي چې ادغام وکا او مد وکا مونږ وایو دا نوی مصطلحات دي نوی جوړ شوی دي د پاره د دې چې ته پیدا سيزونه او پیژنې الله پیغمبر به دغه شان ادغام سره لوستو خو تا ته صرف نوم عربو خولو چې ادغام ویل کېږي دې ته چې یو شی بلکې وردن نشي او دا حرفم په دې بلکې وردن نشو نو دا ادغام شو که څو کوئی دا خو حدیثو کې نشته وې ته په حدیث کې وغه چې الفاعل مرفوع نحو بیا موایا په کلام نشته په حدیثو کې چې کل فاعل مرفوع او دام په حدیث کې نشته دا کوم اصطلاح اصطلاحات د صرف چې دی د منطق یا د اصول او دا کوم حدیث کې راغلی چې دا حدیث ضعیف دی او دا حدیث قوی اصطلاحات د علماو نه چوته نه د دین نه موته دا دې ته ویل کېږي نکات بعد الوقوع دا الله د طرف نه قران دا سره غل زما استاد فهم د پاره مورته نوم کې خو لکه ته پښتو کې اور ته اور وې او بو ته وبو وې تا له بوس وګدا و چې ته مال دلیل خو چې دا وب دي دا ستاسو پښتو د فهم د پاره د الفاظ جوړ شوی دي بهر حال د دینه مخالفت باغ سره یو کی چې هغه څه شه دي اراده ورته نشتا سورة تنبيه بیا دې کې مذاهب د ائمه په حکم د تجوید کې نو هغه بیا تاسو د علماو نه اورئ مذهب د مالکیه او د مواهب الجلیل یو کتاب د پاغي کې لیکلی دا د مالکیه کتاب د دویم جلد کې وای مز د مقتدی د هغه قاری پس چې غلطي کوي نو باغی کې شپږ اقوال ذکر کړي یو قول په کدام د انها باطله په تجوید کې غلطي کوي مزر پس باطل نه برابر خبره ده چې فاتحه کې غلطي وکیا غیر د فاتحه نه بل څه کې شپږ اقوال نورم دي ذکر کړي ټول حروف او تشدیدات واجب دي چې په سورته فاتحه کې د سورته فاتحه د تشدیدات مبارک کتابونه لیکل شوي او دا سوار لس شدونه دي پکې په بسم الله کې دي درې کده دینه دی یوم لرکو یا دی یو مشدد حرف مخفف وي یا دی یو حرف په بل بدل کو نو قراءت دی په مسکه صحیح نشو او بیا ادام نو بیا تاسو له ضاد کې راشي ته ضاد نه ضا جوړه کا نو دو اقوال دي چې قرات صحیح شو که صحیح نشو ويصح قول دال چې لا تصح چا چې ضاد نه ضا جوړه کا نو صحیح قول دال چې د قرات نه صحیح کیږي دا چې د نور علماو اقوال ځکه ما لیکلی بهر حال مقصد د خبره مې دا ده د قران کریم صحیح لوستل او چې قران سم نه لولنو بل په کوم کتاب څه بیا په دنیا کې اړو لوستل سم شته نه اردو به سم لولې انګلیش به سم لولې فارسی به سم وي پښتو کې به پی ایچ ډی کې خدغه یو کتاب دی نو دا غلط دی نو په دې خو ټول څوک څوک متفق دي په دې ما سره چې قران صحیح ویل فرض عین دي دا څه چې کوزه پکې د بازو شک دی جوړه الله دې ټول ته د عمل توفیق ورنصیب کړي هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين سبانا به ان شاء الله وبجي پیریډ وی او د ماسپخین پیریډ به 2 بجې شروع کیږي او د روټي ټیم وی بیا به مونږ وی پس دا غینه بیا 2 بجې مو یو نیمه بجې مونږ کوو تر ماسپخین تر مازیګر پورې به د قاعده ترتیب جوړو او ما خام تر ماسوتنه پورې تلاوتونه خواري لګو کوي او چې کوم سبق در کول کیږي دا ابتدایي خبرې دي دا ان شاء الله سبا پورې ختم شي نو کوم چې سبق د اوریدو نو غزان سره اړوي بیا مرګري او بل سره خواري کوي زړه طالبانم دي کې ډېر شته